بخلاف السباع په خلاف نور درندګانو باندې لانه دغه استیاد یؤثر التاثیر کې فی جلدها په چمړې د نور درندګانو کې هغه ور باندې حلال وګرځي څه مسله ده دا څه مسله مثال لا ده تا ګمان وکړه چې کیدل ده څه دی ګیدړه ده کشه پښته له ګیدړې واورېد او چې ودې وشتل هغه شیر وشتل اوس شیر او د شیر لکه دا چمړه حلاله سو کومردار حلاله سو څه مسله ده یزره سره تخ دې سترګې خو دې پټې شوې ښه نه طالبانو له خوب ورځي بیا خوب سوي دي غریبانان کورونو کې او زوفر رحمه الله امام زوفر هغه وای ما ته وښه امام زوفر نو لا تفصیل کوي که یو سایت کش پښ واورېدو او دا ګمان راغې دا هغه حیوان چې غیر ماکول لحم ده او چې غیر شی وشتلو هغه څو ماکول لحم نو دا ماکول لحم حیوان حلال نه ده خو شي مسله باندې امام زوفر مذهب او کده سو چې د کش پش د معقول الله هم واورید غیر شي چې وشتلو هغه په بل معقول الله هم باندې ها ولګیدل نو هغه حلال ده خوش مسله نو د موږ احناف مذهب کې بلا شی عموم جمهور احناف د امام ابو یوسف رحم الله په مذهب کې څه خصوص او د امام زوفر رحم الله په مذهب کې الکوا هغه کې اخص سلسله لګوي یا د سمسه وزوفر خص منها ما لا يوكل لحمه ولي دوی لأن الارسال فيه ليس للاباحه دا ارسال چې کوم دا فيه په غیر معقول لهم کې دا په اباحه ته پاره دنه نو ارسال باندې خپل سبب چې باحت هغه راځي نه چې نه راځي لکه وای استاد چې ارسال وکړ د حلال لپاره وکړ که د حرام لپاره ماکوله نو غیر ماکوله ته ماکوله نو اباحت نشته پکې نو سره اباحت نشته په ارسال کې چې بلی ارسال باندې کوم سیس تا ته حاصل شي یا پر رمي باندې کوم سیس تا ته حاصل هغه هم حلال اگر که په ځان کې سره لکه دا شوی لأن اللسان فيه ليس للإباحة دا ارسال په دې غیر معقولام کې دا لپاره اباحت نه دا په حکم د انسان کې څه کتا کش پښواورې د چې انسان دا ملکې می څنګه کوي ملکې می ځان له بچ کول پکار دی غیر شر ور خطا ک هغه هغه ور باندې اولګي دلته وای بار سنگ حلاله سو کومردار مردار سن هم د قشان ته غیر معقول هم ته چې تاغه شروع استلو او ور باندې ولګل په بعد کې معقول لحم هغه معقول لحم وخه او چولا ټول مردار دي ویږي څنګه چې څول کوم بیا وصیه لکه جواب لیکیا هم او د سنم کې ماتي خلا او د ظاهر دلیل ظاهر روایت سره ان اسم الاستیاد نوم د ښکار کولو لا يختص بالمعقول دا تر معقول پورې خاص کړی شوی نه ده استیاد د معقول هم کېږي د غیر معقول هم کېږي ځکه دا د استیاد چې سړی کوي نو د ساید د درې غرضې په ښکار کولو باندې یو غرض دا چې باحت اللحم والجلد واړه راشي په معقول الحم بل استیات الک مقصد او غرض دا ویل ساید کله که شمله حلال شي قرا قلی به ورته جوړو ته قرا قلی به ورته جوړو الک قاضي حسین احمد ټوپی الک کم نسی پښتو په کې نه پی ابل سره اوس مسیر سره نه کیږي جماعت اسلام ته مولا راسل استاد ټوپی الک کم نسی هغه قرا قلی سره خدای ته ټیک شه او یا احتیاط سعید دې دې پاره کوي چې لکه دې حیوان او جناور د ضرر نه شي نو فلهذا د احتیاط په دې مفهوم کې لکه عموم ده او عمومي تقاضا دي کې چې هر جناور الکه احتیاط سره لکه حلال پښتو پوي کنه پوي ځکه مقصد په کیسه وي یا دفع العجز وي یا اباحه الجلد وي یا اباحه الجلد ولحم دواړه نو فوقع الفعل واقع صدا فعل د رمي د ارسال استياد دا کار ده وهو استياد فعل مباح في نفسه فذلك نا مباح فعل و اباحه التناول البته بیا دا مباحواله د لاس اروج دولو ترجع الى المحل دا واپس کیږي ست محل نو محل ګور چې محل مباح ده مباح التناول لو که مباح التناول نه ده شمله نو فتثبت ثابت بشي وقال لا اثبت کله کله لکه ها نه ثابتيږي پښتو پیږي اذا لم يقبل چې کله نه قبلوي لکه دا محل هو دا لکه تناول واذا وقع استيانا چې کله واقع سره لکه دا احکار شو سوال کنو رما الى صيد نصدسي چې کله دا تا دا خنزیر وستل دته دا غیسه ورستل سپی پس استول یا باز پس استول تا مبارک غیر مباح مباح فعل نو چې خنزیر ولګید ماکل الله مر باندې ولګید نو حلال څه کنه لکه تا فعل مباح وو البته خنزیر ولګید نو تا ګمان ور باندې لکه ښکار هغه لکه د خنزیر کړه هغه خنزیر نو بلکې سو سو تاسو پوه شئ مسله باندې نو دې چې تاسو فعل مباح ده نو چې مباح ده لکه نو فلهذا د اسم مثال لکه یو ښکارولې ګمان کړي چې سویلا او لګيږي ست بل دا بارسنګ او لګيږي غرسه او لګيږي خوش مسله باندې اخرين سړي کامل حساب غیر او سیګ غیر لکه دا غیر لا غیر دا لکه اغا ما حس لکه وان تبين انه حس الادمي او حيوان الاهلي لا يهل المستعب دا ګمانو کې چې دا کش پشه د انسان ده یا دا کش پشه لکه د غوا د هغه غوا چې هغه اهلي ده اوس دې وشتنه لکه اراده دې کړې ده لکه چې راول رنونه تختی انسان یې مل نه د خدای شاله چې تا ورويستل هغه انسان نو هغه غواله بلکې خا مضبوطه طاقتور سویا و سو سویا سویا حلال سو مردار مردار لا يحل المصاب ولا لان الفعل ليس باستياس ترى فعل ځان کې استياس نه ده ځکه انسان ښکار کیږي دا حیوان اهلی ښکار کیږي ستاره خپل په ځان کې مباح نه ده چې مباح نه ده لکه وا ستاره غیر ارسال معتبر نه ده دا رمی دی معتبر نه ده چې رمی ارسال معتبر نه څه دا د څه لکه سره چې تا نه زبه اختیاري کړی وي د زبه استدلال کړي انسان خو نه ستاله کوي خو څه رسوي خو څه وسله تا او قتل چې یار دا خو زما کو تراله چې زمونږ کور له زیو راځي او تا وار ور باندې وکړه اخلاص نسی هغه د خدای پاک شانو سویا ولګیدل نو سویا مردار رسول حلاله ځکه ستا دا فعل په ځان کې مباح نه ده ځکه ستا دغه فعل خو زبه اختیاري نه و بلکې زبه اضطراري وه او ته خو پرې کې قادر په سوي ستا په ګمان کې په زوي اختیاري باندې ځکه ستا کور ته تلو راته ٹھیک شو اوس اگر که تا ښکار ولګي دورو خو ښکار تر پر حلال ځکه دا وینه تو یدل د دې ښکار دا فعل مباح را نه غي بلکې فعل غیر ها مباح خدای سړی خو دې کې یو نکته واوري دا په هغه وخت کې چې کله مړ شي کمل نشه ژوندی او بیا چې زبا کې به حلال شي په شو مسله باندې دا ټول سوتل دا غیر چې دا کوم حلالي کې نه انسان او رزق چې کله لکه اسیز مړ شي سوې مردانه پرې وته او کته روز دې کې لکه ژوند ژوندی و هر تر باندې په شو مسله باندې به حلال شي وسب الموفق یو غرسه او بار څنګه ده او تر شوی د کور کې تړلې ده تا هغه وستله او د نو لګي ده څه هغه سوې ولګي ده چې هغه کاری سوې کاری سوې حلاله نه ده یمنځه په منځله کې انسان باندې یا د حیوان باندې او هغه مسعود د خلاص د خدای پاک شان او ستا غیر سه لاندې را پیوت په الک و غرسه باندې ولګي دوباره سنگ باندې او مرغ لاړل خدا پته نه چې دا وحشي مرغ او که اهلی و اوس دا غرسه په لپاره حلاله ده که مرداره دا حلال ولی اغلب او اکثر په طیور کې هغه وحشت ده ستا فعل مباح ده هغه چې وستلو هم هغه سو استیاد او هغه ولګي د سو لګي غرفه ولګي دا هم بس چې حلال خو شو مسله لأن الظاهر فيه غالب فيه فدي الكمرغان التوحش وحشته البته که تا ته پته وه چې دا اوښ نه د تښتېدونکی ده اوښ ونه لګېده غرسه ولګېده بیا غرسه حلاله ده ځکه دواړه په دې وخت کې سره لکه ښکار دي پوه شو مسله هو پوهېږي که نه پوهېږي سر خوځوئ ښه ولې عن الاصل فيه اصل په اوښ کې الاستناس هغه محبت کول دي د انسانانو سره پوهېږي وفي اخرى په بل روایت کې عنه د امام ابو يوسفنا لا يحل دا حلال نه ده ولي لانه لا زکات فيهما په دې دواړو کې ذبح پښتو به کې نه یا رسول الله ذبح نستا پښتو په کې نه في ان چې زبر نشته لکه ستا سیدم نستا کارم نستا چې خال ستا فلا شعبس کې لفي اجتهاد دنه چې کوم غیسه تا خو اشتلو لکه ستا کب یعنی ملخ اشتلو د ملخ د ملخ کار کیږي المصنوع اي الذي اغه حيوان له سمع حسه چې هغه کش پش اوریدل کړی شوی وو وقد ظن او ګمان کړی شوی وو ګمان کړی وو هو هلکه رښکاری ادمي د انسان چې دا انسان ده فاذا هو السيد فسناغهان اغسو خارو يحل دا سره ما خبر پوهیږي د مخ کې صورت کې ادوی چې انه هیڅ ادمي او یا حیوان اهلی ده د ګمان داد دا ورته ښکارش ول یقین راغی چې دا هیڅ چا ده د چا کشفش ده د انسان یا د حیوان پښتو پوهیږي یا د نسو خبر نو په هغه وخت کې تاسو د معاشي والا کې دا فرق چې کوم دا لکه وای ها کړی دا پښتو پوهیږي هغه لا شانت ا مسله ولا کې غیر مسموع حسو وكان قصده الى المسموع حسو والمسموع حسو ليس بشيء فكان فعله متوجه الى غير السيد سیز ور باندې ولګېدل نو هلته انسان او حیوان موجود وو په هغه خلاص څه ولګېدل کټه باز ولګېد سوی په دې دوم صورت کې د ګمان دا کړی چې انسان ده یا حیوان یا اهلی ده ستنه ستنه د په حقیقت کې څوک دلته موجود غرسله سوی موجوده ده نو مخکې صورت کې انسان وي حیوان موجود دی وګوري ولي هغه لیکن هغه ول اخلاص سوق کې لګوي دا سوی ولګي یا غرسنه ولګي خوش مزه هغه حرام ده دا غفل سره فعل استیاد ده انسان ولیکن یا حیوان اهلی په دې صورت کې خود ګمان نه کړي چې انسان نستل موجود نه ده بلکې موجود څوک د غرسرې نه لکه نو اوس د ګمان له اعتبار نستا اوس د دې چولی چې د خو انسان نو یو د ګمان ده یو د د د سي ذات ذات تقاضا دې کې چې زه سید یم انسان نیم یو د د ګمان ده نو موږ هغه د سید تعین والی ته غلبه ورکړي د په ګمان باندې حلال شي پوه شو بس ورته یاد شو تاسو د اشیاء علم الله دې خیر ورته پیښ کی خاله او تفصیل ډیر کړی سینه خبر کې خطا کنه دا ها خلک شي او لو اصاب المصير وقد ظنوا الدميه فاذا هو صحيح يحل لانه لا معتبر بالضد ګمان ته اتباع نو د ګمان ور باندې انسان کړي او حقیقت کې زړه لکه ښکار پوه شي ما تعینه سره تعینه ساعتن چې زه سید پوه شي مثلا هغه ته زه سید زه انسان اولمه څه کوه اولمه تلا فإذا ثم رجل عند رمي آه وكلا ما أصاب إذا جرى سهم شکلا بسم الله وای د الله نوم والی او سره وخت وشتلو کې او کله ما اصحاب خود خو تا اخکار چې کوم ته الکه غیر ته رسیدلې اذا جرح سهم چې کله زخمی کې سهم فما تومر لانه تابعهم بالرمي دا رامیز دا به د پښتلو باندې ولې کون سهم حالت له د کسام اله د زبې د پاره ده کوم زبې د پاره اختیاري کې استراري استراري نو فتشتر التسميه نشر کړ شو چې الله نم اصل عنده وقت الکه درامي کې او جميع البدن محل او جميع ټول بدن محل ده لهذا نوې تغنوي الکه من الزکات سبې نه تاغه استراري ده ولا عبد من الجرح ولكن زخمي کوي به وینه بورنه به ليتحقق معنى الزکات چې ثابت سي معنی ذب علی ما بینه چې مخکې موږ دا مسله هغه ذکر کړو فصل جواره وکړي سمویل چې لا من الجرح فی ظاهر الروايه فإن أدركوا حيا تاخو پکې شو ایستلو سپیر په سواستولو او کلب یو هم په سواستولو ولیکن خال عمل نه ده ژوندۍ ده نو د امام ته مذهب ده چې څومره چې خالي حیات به ما هو حیات په کې څو تر راکاږي وقد بينها بوجوهها مون بین کړه دا مسله په ټول صورتونو خپل باندې ول اختلاف فيها في الفصل اول فلان عيبه قال اذا وقع سهم بالسيد فتحامل حتى غاب تا نه غایب شه د سترګو نه ته پسې لګیا ګورې د دې ونې خواته د دې غونډې خواته د دې بوټي خواته ګورې اخیر اخیر کې نو مندلو چې مال ده چې څه ده مال ده تعالی پر خوراک حلال ده خو شو مثلا ما دا خبره معلومه شو چې دا تا غیش نه مل سوای حرام دی وکړو بیا یې خیر د مړ یو چای پانی خو به اوچکو هغه نه بعد بیا ګور به چې پچ پاتې دلې الکه چې ودی قتل دا کار ستا الکه مړ پروت مردار ده خوري با نه کوم مسله به یا رسول مسله او زر تفصیل کی تاسو هدايه مولا په دا وقع سهم چې کله اولګيږي غیسه بسیر په ښکار باندې فتحاول مشقت برداشت کړه ښکار غیسه ځان سره یوسي تاسو په څه پوه شئ ځکه چې تا غیش مړ کړی خو نور سپویم کړی شو خوړلی هغه مړ کړی ده پښتو پوهېږي وإن قال عن طلبه چې کین استلو دا ښکاری د طلب او د تلاش هو د احکام ثم اصاب اصل دین بعد ومن د ښکاری هو د اخکار حقون د ښکار مې تن چې دامړو لم یکل نه بشي خړلې چې مروي عن نبی علیه السلام هغه چې کورها اکل الصيد ویل سره مکروه بل له خوراک د ښکار اذا غاب چې کله غایب شي عن الرامي الکه وشتون کنه وقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل لعل هوام الارض قتلته کله چې حشرات الارض به ملکري ماران لړمانو چې چلوي ټول حیوانات خړلې او ولأن احتمال الموت بسبب اخر احتمال مرګ په سبب اخر باندې قائم دا موجود ده چې ستا غي سي دې مړ کړی وي او کې رسې بل سي دا لکه ما لرم چې چلې وي مارانو لکه خړلې وي او زار پکې راغلي فما ينبغي مناسب لنا ان يحل اكله چې حلال شي خوراک دې ولې لأن الموهوم في هذا موهوم په دې صد کې الکه کلمه تحقق چې یو مبیه او بل محرم وي الیسیس په کې احتمال وهمي وهمي د څه د کچ بل فعل سي موجود لکه ستاره غیش وشتل لکه سری یقیني دي همدار کوم حشرات الارض هم د څه لکه چې لکه خړلې وي الکه حشرات اش مړ کړې وي حرام ده تغیش مړ کړې وي حلال اکل چې محرم ادم به الکه اجتماع را ستاسو چې چاره نه وي محرم نه حرام مخره ویږي کته وای خټیک ده چې دوه وشتلو او ښکار ونه او تختیدلو د غریب کې نه نستلو پسې ګرځيږي را ګرځيږي الته هم دغه احتمال شته چې هوام الارض سي مړ کړي او دا احتمال هم شته چې د غیش مړ کړي الته به هوام الارض الکره مړ کولې څنګه کې موږ ته ضرورت ده دی ولا کې نستره غافل شوی نه ده د چې نه ده نو ضرورت ده ولې هاذا د ضرورت ته جن موږ هغه احتمال او مرتبه د احتمال کې وبلل نو یقین چې دا د وشتل له خېسه په کې خطلې له وایم له دا وسو بلل غالب موږ حلال وبلل هغه ته وخت سره دا محرم ستنه وش مثلا خو البته دا یو خبره ده چې د نورو زخمونو اثر به نه وي ور باندې که د نورو زخمونو اثر ور باندې موجود لکه څنګه چې تا د غیس ویستل متحقق دي خو نور زخمونه هم څه دي متحقق دي نو هغه محرم دي ستا لکه هغه زخم کول دا مبیح دي نو بیا په هیڅ ترجمه محرم نه ورکوو خوش مسله لا مشرک الا هم قدوم خبر ان من چې اسقط ساقط مکرو اعتبار اعتبار دې مهم ما دام فی طلبه سو پر چې دا کاری په طلب د ښکار کې وری ضرورتنا لا يعر الاستياد عنه ضرورت ځکه ښکار سره په لکه ځنګلو کې کې نه کوي په مشاجرو کې کې لکه په ځنګلو کې کې په غرونو کې کې ته دا ضروري چې خامخا تخکارو لته نه غیب کیږي اوس کوم غوي چې دا څنګه اختاد د غیب ته مردار کو ته بیا خو کوم کار لکه نو حرج لازم شي الله یرا الاستیادانه خالد د اخکار کول عنه لکه د غیبوبتنا او د اختفانه سعید نه لا ضرورت ضرورت نشته فيما فرض کی ذا قال کل سعید کین عن طلبه ولی د امکان تحرز عن توار یکون بسبب عمله خلا اذا قال عن طلبه ولی دلته ضرورت نشته ولی امکان تحرز ممکن ځان بچ کول د دې سعید عن توار د پټیدلو لکوای ها ان توارن د پټیدل نه کوم پټیدل د دې ښکار د دې ښکار پټیدل دا لزان ساتل د ښکار لپاره ممکن چې کړی د څه کولای طلب اوس دې چې کینستل لاغه د دغه وجنه غایب شو د دغه وجنه غایب شو چې غایب شله کوي نو مونږ وایي چې په دې کې تعالی پر حلال لاغه موهوم دا پشان د متحقق باندې ګوت لکه څنګه تعالی غي سره مرشه ترکم د حشرت ارض خوراک د وجنه هم مرشه خلوه او ولا ضرورت نشته فيما پاینستل کې ځا قالت کله کې نسایل ان تربي ولی په امکان جات د امکان التعارض ځان بچ کولو ان توارن د پټېدل یکون هغه تواری رخکار یکون چې موجود شو د سبب عمله فسود عمل د بل شاو قعود څه ول دي ٹھیک شو مولا والذي یعنی کدی نه وای کې نسته مطلب دا ده د کریش حشرات الارض مړ کړي نه وای خو چې دای کې نسته نو معلومیږي حشرات الارض مړ کړي خو شي مثلا ولا جغه حدیث روینا چې موږ د غیر روایت پر حجت علی مالک فی قوله دا دلیل ده خلاف امام مالک رحم الله دا تاسو یاد کې کله د حجت نورست لا واسي حجت للشافعي دا بیا لام د انتفاع لپاره د هغه د فائدې لپاره حجت وي کله چې علا راشي د هغه لپاره د ضرر لپاره شي دلیل پوښي نشي پېږي دا حجت زمون طرف نه پچا على على مالك انه زمون امام مالک ولا مذهب په حجت باندې دړل کو ٹھیک شموله ها في قولي هغه فرمای ان ما توارا عنه هغه ښکار چې پټ شي د ساید نه اذا لم يبت شپې نه تیر کړي تحل حلال ده ان چې شپه نه ور باندې راغلي فورا ضرورت کې اندر اندر عمومي اگر کده ور نکینه هم حلال ده او که شپه تیر شو ور باندې بیا حلال اذا بات ليله کینه کنه کینه خو چې شپه تیر شو بیا حلال مونږ چې نه چې دا څو پرې طلب کوي کینی نه ها کدرې ورځې وي کڅلور ورځې وي کڅلور شپې وي او کین نه لکه لګا تر پسې ګرځيږي او پیدا یې کې حلال ده او کین استلو وساله کې آرام سره 5 منټ 10 منټ 10 منټ الکه یو بل عمل باندې لکه ځان مفتلا کړ حلال ولا وجد به جراحه سوا جراحه سهمه خبره من تکړه و چې چرته اومندل د ښکاری به په ښکار باندې جراحه زخم سوا جراحه سهمه سوا د زخم د سهم د غیث د دن لا يحل حلالا ولا لانه موهوم لانه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما کته دا بل زخمی کول دا خو موهوم وو اعتراض ولا سوال کوي ممکن وو اوس موجوده کاله کې غیر موجود موجود ده نو فاوت بیر محرما دا معتبر سم محرما چې دې سره لکه حرمت راغی بخلاف وهم حوام بخلاف وهم الها حوام فخلاف هغه د وهم د حوام الارض پښتو پېک نه پي هغه موهم ده هغه څه ده هغه هم لکه موهم ده خو لیکن دلیل ور باندې موجوده نه ته اش مونږ وایو چې کله چې هغه سي مړ کړي نو دا غیر پر تفصیل دار ته تفصیل که طلب کولو نو دا غیر اعتبار نشته او که طلب نه کولو اے مولا ها اعتبار بیا شته او دا خو موږ وګورو لکه اعتراض نه ممکن ولا کوي په دې صورت کې جره په ستلې کې چې بل بل څه خړلې نه وي خو لیکن نه احتمال مونږ هم خلک احتراز هم نه ممکنو چې ته پسې تلې وې کله چې بل حشرات ارض خلوي نه وي او چې دا اوس ته ګوري الکه بل زخم ور باندې موجود ده لکه څنګه ستاره دی غیش زخم یقیني ده تر کوم بل زخم سره ول جواب حکم فی ارسال الکل فاستول د سپیکی فی هاذا قدیم مذکور صورتونو کې چې کوم موږ اوس الکه ذکر کړل چې زخمی کو خائف شو وجد همیتا کل جواب رمی فی جميع ما ذکرنا په ټولو صورتونو کې موږ کوم صورتونو کې حلال ده کوم صورتونو کې لکه مردار ده دو صورت د مردار دي یو صورت سره حلال ده واخر دعوانا الحمدلله وقول لا